هغه سرزنش پکار دی او د هغه مشاهره کی کمول پکار دی او د هغه ته مقصد دا ده چی وارنټ جاری کول پکار دی چی یاره که تر بل وخت پورې سم نشوی بیا به ته مقصد دا ده چی چی لدغه نوکری نه برخاست کی وغیرہ حتی چی نور خلق ته پته ولګی چی او دا خو غلطی باندې چکی پکړ کئ الا بادشاہی نظام چلیږي او که داسی نی نو هغه چه کوم صحیح ډیوټی کارکردگی کئی او چه کوم غلط کئی هغه غلط مراعات لا په زیاتی او دی هغه قدر و احترام په هغه صحیح وال باندې زیاتی هغه صحیح وال وای چې سړی صدر پیش ده چې تو مقصد دا چې ځان اور پار چکه ولی کای پری دا پسی نو هغه هغه کار پسی پری دی نو دی سره هغه ټول نظام چسی درهم برهم سی او دا بالکل مشاهد خبری دی نو چې ټول نظام ورسره چې خراب شي ها پوه شي چې یاره هیڅ نه داد شته نه ښه خبره ستا شاباس قدرې نه شته بل نه شته نو بیا هسې ولې مقصد دا دی چې ځان کړوې خو زه ټیم تیري چې کوه کوه نو چې کله اوخیار افسر وي اوخیار مشر وي نو هغه مقصد دا دی چې داسې کار کوي او چې داسې کار نه کوي نو هغه مقصد دا دی چې دغسې تنزل وي چیرته ترقی نشی کولای چه کوم پکی ته کار کئی زړه هغه ایغو حوصلی کینی هغه هم کار کول چه کی پریدی شه جی والملک بادشاہ چی دا مع ذالک دی طول سر سر یحتاج دے محتاج دا الى ایجاب طاعته بالانتقام من من عصا دو طاعت ایجاب تا محتاج چی دو طاعت پا واجب وی او انتقام با اخلی دی من من عصا نا چی کم صحیح کار کردگی نکی فمهما استشعر من رجل کفایتا فی حرب مثال په یو سړی کې دا محسوس کړ چې یاره دخ په جنگ کې ښه کارکردګی ده او جبایه او تدبیر کفایتا فی حرب او جبایت او تدبیر یا ٹیکس اصولی کے صحیح ٹیکس رو اصولو کا او خود تدابیر وکړه فلانی ځای کې فلانی نوکری خ سر انجام کړه فلیضاعف عطاءه بیا د تنخواه ډبل کی او مقصد سور له انعامونه دی ورکی لکه کوم صحیح حکومتونه یی نو دا پولیس والا یا دا افسران یا هغه چی صحیح کارکردګی له هغه وکی بیا ورله انعامونه ورکی کنه او مقصد دا ده چی ګریډ یی زیات کی او یوه بله ګیټه یی ور ولګی او څه یو ترقی ورکی چی حوصله یی زیاته سی بیا هر سړی داسی کار کول چه کئی زړه غواړی یا د تاسو د امتحان کې چې نمبرو کې راشي نو ورته انعام ورکړي هغه چې د نورو کې څه پیدا شي ترغیب پیدا شي فلیضاعف عطاءه وليرفع قدره او قدر دی ورته اوچت کی وليبسط له بشره او خدي ورسره ملاویږي او داسې په خنده پیشانی سره ومهما استشعر منه خیانتا وتخلفا وانسلالا او چې چانه خیانت محسوس کی تخلف محسوس کی انسلال محسوس کی اختفا چی کار نه کام چوری کئی ارامی توب کئی افسر سترگو تا گوری چی نی بیا کار نه کئی فلینقص من عطائه نو ورته وظیفه دی کما کی تنخواہ کی دی کټوتی او تو کی ولیخفض من قدره قدر دی ور لټیټ کی اس توجه دی ور نه ور کای ولیتوی عنه بشره او خپل مخ ته ور نه اړی چې چرته مې کی جا پدی پوی شي جو دا خو دی ما ناکسه کارکردگی وجه چې ما نه خپل مشر چدا خفه ده او دا خو چه دونه خفه یی سبا به می اوباسی هم نمبر ایک بل بادشاہ پاره مالداری پکار ده بادشاہ خوار پړک نه ده پکار چه شه غریب دی نه نه مالدار دی خو په څه دی مالداری حکومت خزانه نه دی یوسی سوئزرلینڈ بینکونو تا او دی سعودی بینکونو تا دغه ته دی نواز شریف بی نظیر یوسی او مقصد دا چی قرض اتارو ملک سنوارو هغه دی جاری کی او ټولی دی ټولی کی او بیا دی یوسی هغه بل دی ټولی خزانی تشی کی او مقصد سویزرلینڈ بینکونو ته دیوسی پدی دی مالداری نا شاہ سوئی چی پدی نا بادشاہ تا دا پکار دی چی چرتا بنجر زمکی نو آ دی خیر دا عوام با ورلا پا خط بی باندی آغا بنجر زمکی ورلا ورکی آ با دی مقصد حکومتی وسائلی و سر پا ایغی بای آبادی کی هغه نه به ده ته آمد نی را درومی او دی به صاحب ثروت زندگی تیروی نو سبا به بیا د قوم خزانی ته ایله نی ځکه تاسو نه ګورو اول دا خو مقصد دا دی چی پټی کسی دی باره نه چی کوم مهتمیمانو دی ته خدای وس ورکړی نو آ مال وقف کی گرفتار نی بلکه الټا لا په مدرسی باندی چه کئی دنیا لګئی په مدرسې باندې اوس دې هغه پله دا هغه چې جوړیږي دا مونږ د چندي هغه باندې نه دا د مولانا صاحب خپل ذاتی هغه دا هغه پله چې دا کومه منصوبه ده دا دا کاته چې اوس جوړ شو دا تقریبا ساڑھے چوبیس لاکھ کا پچیس لاکھ روپے منصوبہ دا ذاتی دا خپلا دا کار تا غلا نه څه جوړ کړو دا مقصد دا چې چا دې چاندې لاغ نه دي نو چې سړی ته خدای وس ور کړی نو آب په مدرسې نور چکی لګی خپل په پلا گئی له مدرسې نه بچ کې نه کوي او که وس نو بیا به مقصد دا چې دی مال وقف هغه به هر شي سره شریکی او مقصد دی طالبانو چندا جیب دا به ټول سره چی مشترکی نو بادشاہ تا چه پکار دا مقصد دا دی چه بادشاہ تا هغه پکار دا یسار پکار دا چه دی دی چه وی مالدار وی چه دی خلق هغه تا ایلا نی شجی و ایلا گورا ملا چه مالداری سونه مزه کوي کنی اسی بدی مقتدیانو ته حق خبر باندې شو ته کولای چه سو خوځي را خوځي ته بوای ما ته سره کوي او چې کله درنه خپل دنیا پیسې وی کنه خپل داسې صفا خبره به وتکای خپل خدای قومي حیثیت درکړي که څوک خبره درو کی کنه په داخلي به وای ز په پیسې خرزه په پیسې سپک به کې پسې غریب مولا چې په باندې څوک کلمه وایي هغه غریب بانګو کی خدای دی وی ورک اوست دغه منس کی دی وک بیا ځان لا خو ټیم نه ده او مالدار سړی په بانک باندې سو سو کلمې تیری خوش نو دا دنیا داسې یو شی ده ځکه سادی سوی چې دا دنیا داسې یو شی ده چې کنی بیا به په خپای او چې بیا به چې په خپای چې په محبت کې به گرفتار چې نی غم نه به ځان چکی مړ کې اگر دنیا نه باشد درد مندیم وگر باشد بمهرش پای بندیم بهرحال خبره ډیره اوږدیږي و الی یسار او داسې مالداری ته اکمل من یسار الناس چې خلق یسار نه به غلط زیات وي ولیکن او داد داسې مما لا یزیق علیهم چې په خلق باندې بوج نشي کموات کموات یحیه هغه بنجر زمکه بد آباد کی و ناحیه بعیده یحمیها چرته په غرونو کې بداسې چراګاهونه جوړ کی ایغه حفاظت پکې او د تبع آمدنی راځي و نحو ذالک بل دا چی بادشاہ چا پکړ کئی سزا ور کئی په خپل ثواب دید دی نه ور کئی اول دی هغه مشران مشران یو ځای کی اصحاب الحل والعقد یا جمهوری حکومت کی مثال آغا اسمبلی خلق تیو دے کی چی یار دخ قوم داس جرم کڑے دا لہذا دو تا داس سزا پکار دا لزان لدی ذکر نور کئی چی دغی کابینی کی بداس خلقی چی بے بسبا آغا سزا بانی خوشحال نی نو دو دا رکاوٹ جوڑ شی نو خلق به اول به فضا همواره کی پس به یو قوم ته سزا ورکړي یا یو غټ سړی ته چې داسې غټه سزا ورکړي نو اول به ورته چکی فضا همواره کی عدالتی لحاظ سره او قوم لحاظ سره مشرانو لحاظ سره به فضا همواره کی بیا به چکی سزا ورکړي چې داسې نه چې دته رکاوټونه جوړ شي شه جی و الی الله یبتش باحد بادشاہ ته دا پکار ده دې ته محتاج ده بادشاہ چې دی به پکړ نه کوي د چا الا بعد ان یصححا مگر وروسته د دې نه چې دی به دا خبره کلاو کی او صحیح به کی په اهل حل او عقد باندې او ایغو مخته به وړاندې کی او دا به ثابته کی ټول به فیصله په دیو کی چې واقعي دا د سزا مستحق ده انه یستحقه وان المصلحه الکلیه حاکمه به او ټول بدا فیصله وکي چې واقعي مصلحت کلیه په دې حاکم نه چې دې ته دې چورسی سزا دې ورکړه شي عقل ځان نه ورکی بس سړی نه سامړه وای نو سبب وته چې ولی او سبب بدل دنیا چسی مشکلات جوړ شي یظن بک الظن کان قد را وقد سمع چا گمان داسی چ گویا کہ تب وای چ کدا شاید دلی دلای دا یا ارویدلای دا گمانونه دون سی صحیح وی دا سی بات شاپ کار دا ویجب علیہ الا یؤخر ما لا بد منه الی غد بل بات شاپ رش بگم نمبر کہ دا پکار دا شجی چی دا مقصد دا دی چی دی به مک څه کئی د بادشاہ پر بل دا پکار دا الله یؤخر ما لا بد منه الی غد چ کوم ضروری شی آ بدای سبا ته مؤخر کئ نه بلکہ فورا دی چ کئ سر انجام کئ په بوج نشی او وم نمبر کی بادشاہ ته دا پکار دی بادشاہ ضروریات نه دادی چې دته دا پکار دی ولا يصبر ان را منهم احدا يزمر عداوته دون فك نظامه چې دا دې صبر نه کوي هغه کس ته چې کجته دی اوینه خلکو نه یو کس چې د سره پټ عداوت تا دی اوینه چې دی خلکو کې فلانی فلانی ما سره پټ عداوت تا او پوره پوره پارټی یې ده نو بادشاه ته دا پکار دی چی دیته دی صبر نه کئی چی تر چو پوری دی ایغ نظام مات کړی نی یعنی ایغ اغا جماعت درهم برهم کړی نی داسی حربی دی سره استعمال کی داسی قوت دی سره استعمال کی چی ایغ اغا قوت چی پست کی ٹیٹی کی چی سبا دتا سر ورچی گولای نسی سرکوبی دی ہوکی شاجی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب سیاست الاعوان پدی باب کی شاہ صاحب چو ضروری خبری دی مملکت سرا متعلق خبر ذکر کول آ پکی غواړی یو خبر پکی دا ذکر کئی چی بادشاہ پارا اعوان او امداد کون کی کسان پکار دی او دی کی سو حکمت وی او سو فلسفہ وی چی بادشاہ دی اعوان زان پرونی سی او دا سی کسان دی چی آدی دسرا دی بادشاہ پا امورو کی دا چی د یو نظامی حکومت کله چلی نو دی دی نظامی حکومت گن شای مصالح وی نو یو کس دا طاقت نلری چی دا گن شای مصالح دی خلقو او دا فریضی دی مقصد دا چی بنفسه بنفس نفیس پخپل باندی طول فریضی چی پی پغاڑی باندی واخلی او بیا دی اغنا عہد براسی او دی دی خپله ذمه داری ورنه چه کی خلاصه کی او صحیح دی ادا کی دا دی انسانی طاقت نه بار خبره ده نو دا مشکل خبره ده چه یو کس تی ټول نظام حکومت مقصد دا دی چه په ځان له په یوازې باندې چه کی وچلوي دا خبره ډیره مشکله ده نو دی وجوه په بنا باندی ضرورت دی ته پیښ شو چی بادشاه به خامخا ځان سره د بادشاهی چلولو دپاره څه اعوان او څه امداد کوونکی ملګری هم ځان له غواړي دی ته حاجت پیښ شو دا مقصد دا ده چی مشاهده او عقل په دی خبره باندی چکی دلالت کئی چی ده پاره به ملګری وی اوس هغه ملګری بس هر کس تیر نیسی دی او یوه محکمه یوه شعبه آدی ورته حواله کئی دی وئی چه نا داسی کس تی غواړي چه هغه امانت دار وی دیانت وی پکی خیانت نئی پکی نمبر ایک بل داسی کس ته ته دی یوه عهده سپاری چه هغه په اقامت ما امرو به باندی مقصد دا چه کوم شی باندی ده ته امر کړی شوی وی د هغی پوره کولو قدرت هم چه کئ لری داسی کس ته دی ځان سره چه کی اخلی داسی نه چه یو شعبی قابو کولو صلاحیت یو کس کی نشته او دا شعبه بادشاہ ایخ کس ته چه کی وسپاری بیا به ټول نظام چه وی درهم برهم وی اوس چه د فساد ګوری نو دی وجه نه د فساد وی که په مملکت کی وی که بل داسی مقصد دا ده چه اداره جات وی فیکټری وی بل شی وی نو دا فساد چه کله را درومی دا دی وجه نه رئیسی چه غیر اهل تا کار چه سی وسپاری شی او دا حدیث مبارک تا اذا سود الامر الى غیر اهلی اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه چکلا یو کار غیر اهل تا وسپارشی بیا دی قیامت سړای دی چکی انتظار کئی قیامت انتظار کولو سمقصد لکه قیامت پورج بطول نظام درهم برهم شی دارنگی چی غیر اهل تا یو انتظامی ڈانچا وسپارلشی اغا دی اغا اهل نی نو دا به هم ډیر زر در لکار اگوری او ار شای با دی چکی تس نس کی درهم برهم بای کی جوړ شای نبا دی چکی خراب نور خود سکای چی ترقی در تاو کی اغشتا جوړ با در لچکی خراب کی چی کلا غیر احل تا یو شای چکی وسپارش نو دوم نمبر خبر دادا چی دا بادشاہ چی جان سر کم معاونین اخلی پا حکومت چلولو کی نو یو با امانت دار وی دوم نمبر دا چی اغا با چی کم کار و تسپارلے کیگی پا اغا با قدرت وی او سو فیصد با پا اغی کی دے ماہر وی پا اغی شعبے کی او دے با دی اغی کنٹرول آکولے شی او دریم نمبر دا چی کدی امانتدار هم وی او قدرت علی اقامت ما امر لری چی کم شدتا سپارل شوی اغا باندې قدرت تی کنټرول هم لري لیکن دکی بیا که انقیاد او د اطاعت ماده نه بیا به هم داسې کس سره نه اخلي نه بل به دا چی دا شرط په هم وی پکی چی ده کی به د انقیاد او د اطاعت ماده وی چی د بادشاه خبره به چه کئ منی کله گوره تاسو سوچ وی یو نیم سړی کی زیات صلاحیتونه موجود وی لیکن اطاعت نی پکی نو بیا سوک ځان سره نوکری کی یا مقصد دا چی نو بل څه هغه کې ځان سره شریکوي نه ځکه چې اخکې اطاعت ماده چې دا نی قابلیت پکې ته موجود وي صلاحیتونه موجود وي خو هغه د مشر چې کوم د هغې شعبې مشر وي د هغ اطاعت پکې ته موجود نه وي بیا ځان سره نه اخلي دې وجه نه په د غټې افسري شعبو باندې چې کوم کسان اخلي دی چې کله دو انټرویو کوي نو هغه دونه په چالاکي سره کوي هر قسمه د هغ نفسیات چې کوي چیک کوي او کله مخ کوائف سو فیصد پورا یی بلکل مقصد دا دے چی ټول کوائف تی پورا یی لیکن هلته چیرته هغه انټرویو وال دا ورنه محسوس کی چی یاره ده په مزاج کی سرکشی پرته ده او اطاعت ماده نشته پکی بس چی انفی ټکی ختم وی چی بس دا دی دی کار نه حالانکه ټول امتحانات چی ده فرسٹ پوزیشن چی اخیستی لیکن هلته چی ختم کی یاره په ده کی دی اطاعت ماده هغه نشته پکی نو بل بنیادی شے آ اطاعت ماده ده چی بادشاہ اطاعت کئی کوم سړی نو داسی کس په دی ځان سره چه کئی اخلی سبا ورته کور کی مقصد دا ده چی تنی دی تیاری موګی نه جوړ شوی خپل ورته مقصد دا چې ور نیغ نیغ بکیږي ورته نو څوک ځان سره داسې شریک چکی برداشت کوي چې دی ورته نیغ نیغ کیږي ښه جی او څلورم نمبر کی دا شرط په پکی موجود وی چی د بادشاہ کوم کس اخلی دا شرط په پکی موجود وی چی دی به خیرخوا وی دی مملکت ظاهرا او باطنا ظاهرا او باطنا به دی دی مملکت چوی خیرخوا وی او داسې نه چې بادشاه له مخه خو د مملکت خیرخواهي او وروسته یې چکه د هغ مملکت خپې وي نه داسې کس پچیرې څوک نه اخلي نو په دې باندې دې سړی یو دا مدرسه شوه سبا مهتمیم شوې نو دا دې سړی په دغې باندې چې کی قیاس کی دا یو وړوکی حکومت ګاڼه شي ولی شاه صاحب انداز نه تاسو ته پته ولګي دا یو وړوکی چې ګاڼه شي نظام حکومت ګاڼه شي نو سړی دې څوک ځان سره مدرس کوي چې امانتدار وي او چې کوم کار و تسپار لایکیږي کوم کتابونه په هغه دې سو فیصد چی عبور حاصل وي چې صحیح فریضه انجام کولای شي او بل انقیاد او اطاعت پکی تا پروتی دا سی نه چی محتمیم یو سو ہے یا دے بل سو وروا یار وقی غوبال ورسره چی جوڑ کرائی نه نه چی انقیاد او دی اطاعت ماده هم یی پکی او سره ورسره دی مدرسی او دی اراکینو ظاهرا باطنا چی وی خیر خوا وی نو چی کله دا سی عمل بیا یو جے کی یو محتمیم نو یقین سره اومنه چی اغا اداره با بیا ورس پو ورس باندی اگر که ډیر پاسمانده علاقی کی ولی نی پرتا آب ورس پو ورس باندی چکی ترقی کړی وی چی داسی عمله چه کی یو جای کی شجدا خو می اسی تاسو ته یو مثال درکړو او که چیرته بادشاہ په دغو امورو کې په یوه باندې پوه شو چې یو پکې ته کمی ده نو فورا دې هغه کس چکه معزول کی او ختم دی او په وخت باندې دی چکی اوباسی ځکه چې دا جراثیم وی هغه نور ملګرو ته هغه نور عملی ته سکیږي پیلاو کیږي دا سه سړی ته دی چکی غرب ورکی لری دی او بل دا چې داسې کس په بادشاہ ځان سره په حکومت کې نه شاملوي او په اهم عهدې به نه ورکوي چې د خپل وي رشته داري وي یا داسې یو قومي حیثیت وال سړی چې سبا یې بیا دی لرې کولای نشي داسې کس به نه کوي لکه دا مسئله په دی ایجنسیو کی ډیره یی په ایجنسیو کی دا محتمیمان چی یی دا داسی کس چیری نه لګی چی هغه قومی کس یی ټول دی مونږ علاقو وال پکی لګی ټول مروت په ایجنسیو کی مدرسانی یا مقصد دا چې خټک یا د دغه علاقو دا پکې ته مدرسانی ځکه چې خپل قومي کس ولګي نو الته د ادارې کې د قوم یو دخل وي نو آ سبا هغه خپل قومی کس بیا ور نیغ نیغ کیږی آ لری کولای نشی اګر که هغه قومی کس کی ډیر صلاحیتونه موجود وی لیکن قومی کس چیرته نه لګی د دی فلسفی په بنیاد باندی نه لګی ما ته خپله یو محتمیم ډیر هوښیار محتمیم ویلی چی زه دی وجه نه خپل کس آ نه لګوم چی سبا بیا لری کولای نشم مقصد دا دی چی خپل کور کی درته تربور جوړ شی او نه ډیوټی کوي نه څه کوي څه ورته ویلای نشو کنی قوم کی مقصد دا دی انتشار رادرومی ولی ایخ تربرونه عزیزانی په ایخ قوم کی بیا ورته مشکلات جوړ سی بل داسی یو رشتہ دار کس آدی سړی نه اخلی چی سبا دی ایغ لری کول بیا تا ته چی وی مشکل وی او دی تا نظام هم صحیح نسی چلولای ولی ته نګوری ډیر جای د فساد دی دی وجنه چی وی راغلی وی چی تا برشتہ اقربا پروری کړی دی ایغ وجنه بده داسی کسان اخیستی چی هغه به اهل نی نو سبا به لری کولای نشی او ټول نظام بدر لچکی درهم برهم کی او خطا پتا به کی نو دا مقصد دا دی چی د شاه صاحب اصولو باندې سړی عمل کئی بیا با کامیابی سره مخامخ وی دارنگی بیا دو قسم خلقی شاہ سے وئی چی دی کی تمیز پکار دی زن خلق داسی وی زن خلق چی آب تاثر محبت ساتی دی رحبت تی وجنا او ځنی خلق به تا سره محبت ساتی دی رغبت دی وجه نه یعنی ځنی به تا نه یریږی دی وجه نه به تا ته ځان نږدې نږدې پر کوي او آخوا دیخوا دا هغه به کوي ځنی به تا ته چې ایله وي نو دی وجه نه به مقصد دا تا ته محبت تر ظاهري او ځنی به داسي چې محبت په تا سره لذاتی وي یعنی دی به د تا د خپل د تا نفع او ضرر دا به د خپل ځان نفع او ضرر چه کئی بولی بیا د دې دواړو کسانو په مابینځ کې څه پکار ده موازنه پکار ده او دا معلومول پکار دي چې کوم سړی ما ته د لالچ د وجې نه یا د خپل ترقی د وجې نه یا د ما د یرې د وجې نه آخوا دیخوا کیږي او کوم کس واقعی د ما چه د خیرخوا ده او مقصد دا چې واقعی د ما مملکت حکومت یا د ادارې چه ده خیرخوا ده نو دی په مابینس کی بیا هغه مشر ته پکاری چی دا چه وکی موازنه وکی بیا چی کوم کس مقصد دا چی دی رهبت یا دی هغه رغبت تی وجنا هغه محبت ساتی ایخ ته دی چه وای نه خو ایک سره دی هغه سی مقصد دا چی ځان دی داسې نه په پوی کوي چې لکه ته خو دی وجنا ساتی خو خپل کار دی ونه چکی لټوي خپل کار دی ونه لټوي داد دی ورکوي ارس دی کوي خو خپل کار دی ونه چکی لټوي خو دونه اعتماد دی نه په کیی چا کوم ایخ سړی باندی کیی چی هغه دی ذات تی ده سره چی وی محبت وی او دی نفع نقصان دی ده خپل نفع نقصان چه کیی لری چی یعنی دی ده نفع نقصان دا دی ما چه دا نفع نقصان دا ایخ تا دی توجه چه کی زیاده ورکی نو بادشاہ پار اعوان پکار دی خدا سے قسم اعوان پکار دی اس پا بیا ان اعوان و تقسیم کچھ کمیش کمی شعبی حکومت کے اہم شعبی خطر دغزے پوری ورو آئیو باب سیاست الاعوان اعوان الملک و شروطهم اعوان دی بادشاہ ادیغ شروط لما کان الملک لا یستطیع اقامت هذه المصالح کلها بنفسه کله چې بادشاہ دا طاقت نه لري چې د اقامت دې مصالح ټول بنفسه او کی پخپل باندې دا ټول مصالح کنټرول کی یو کس دان شي کولای چې ټول نظام حکومت کنټرول په ځان لو کی وجب ان يكون له بإزاء كل حاجة اعوان نو واجب شوا چه د پاره به په مقابل د هر حاجت کې اعوان وی یعنی سم ملګری به وی امداد کوونکی به وی ومن شرط الاعوان دی شرط اعوان زاد الامانت امانت داری دا او قدرت تعالی اقامت ما امرو به چه پیغه بانی بس و فیصد قادر وی و انقیادهم للملک بل اطاعت ما دبئی پکی بادشاہ تا ونصح له ظاهرا او باطنا و باطنا پکار دا فإن أهمل الملک عزله نو که سبا بادشاه د داسی سړی په عزل کی کوتاهی وکی او څه ذاتی مفاد ته ګوری فقد خان المدینه ده مقصد دا دی چی دی شهر سره ټول ملک سره چه وکړ خیانت وکړ وافسد علی نفسه امره اخپل کار پخپل باندې چکه خراب ک خپل خپې پخپل باندې سکی داسی کس وهی وینبغی او دا مناسب دا انه لا یتخذ الاعوان ممن یتعذر عزله چی دی بننی سی دا سی اعوان چی دی اغا عزل بیا سبا متعذر وی او گران وی او ممن له حق علی الملک یا داسی کس چی ایک سڑی پار حق وی پا بادشاہ باندی دی قرابت نو نحوها زم اوخ وغیرہ سی دی و جنیزان سر مقرر کری حالانکہ آدی دی صلاحیت نلری نو سبب لری کولی نشی کنی قرابت داری بے خرابی گی آخوا دیخوا کیږي فلیجره الیه بحیلت د سره د مقصد هغه څه په حیله سره کار کوي ایوز یعنی چه مقصد یعنی یظهر رعبه لمن یحب رهبته چه چوک د یار دی وجنه کار کوي نو ایغ مخ کې دا سه روب موب چکه ظاهری چې ایغ لا یار پیدا کیږي او دغه سه د کار باندې چی برقراری څوک چی دی رغبت دی وجی نه کئی نو ایخ سره دی داسی معامله کئی رغبت دی ورکی چی هغه مقصد بهر حال کار ورنه لټول چی دی پکار دی او که څوک دا اعتراض وکی چی نه بیا چی دی پوهیږی چی دا دی څه توقع دی وجی نه دا کار کئی نو بیا داسی سړی لری کئی ولی نه شاسی وئی چی عجیبه سړی بیا به دا څونه څونه لری کی داسی محبین خو ډیر کم وی چی آ دی ذات دی وجی نه چه کئی یو کار که اکثر خو د رغبت او د رهبت د وجې نه چی کارونه یی او د دغ سړی عادت ثانیه دا جوړ شوی دا بدلولای نه شی نو بس کار ورنه لټول چی دی مقصد دی چی یو ور دی معلوم که نو کار ورنه لټول مقصد دی او په حکمت سره ورسره ټیم چی دی تیرول پکار دی شه جی ومنهم من یحبه لذاته او ځنی خلق داسی چی هغه محبت ورسره ساتی لذاته ویکون نفعه نفعا له وضرره ضررا له علیه فذلک المحب الناصح دا محب اصل کی ناصح او خیر خواوی او دا دفع دی هغه اعتراض د چا بل قسم بیا لرې کوي ولې نه دی وایي چې هغه جبلت ثانیه د جوړ شوی دا نو صلاحیتونه دې پکې لرې کولې نه دي په کار خو وخت سره فایدې ورنه اخیستل پکار دي او حکمت سره ټیم تیرول پکار دي فضا شا جی ولکل انسان جبلت هر انسان دی پارا سه خلقت وی جبل علیها چی پیغه باندې دی پیدا شوی و عادت اعتادها او داس یو عادت وی چی هغه د عادت جوړ شوی ولا ينبغي للملك ان يرجو من احد اكثر مما عنده او ندی مناسب بادشاہ دی پارا چی دی امید ساتی دی وکاسنا اکثر دی اخشینا چا کوم دخواته دی دخواته مقصد دا دی چی نه مفاد پرستی پروت تا دی ورنه اخلاص توقع ساتی داسی دی بادشاہ هم نه کئی بلکه مقصد دی ورنه لټی دی به خپل مقصد پاره کار کئی ته هم مقصد داده چی چه کوا خپل مقصد خو پورا کوا دی طرف ته بیا ایسی مجبوری وی صلاحیتونه پکی موجودی نو څه وکی سړی اوس انواع دی اعوان د بادشاه د بادشاهی چی کوم ملګری وی او د بادشاهی چی کوم غړی وی او شریک کسان وی دا په څو قسمه باندی دی غټ غټ دا دری قسمه دی یو حفظه ده فوج سپاهیان ملیشا آرمی فلانه هر ملک والو خپل خپل تی نامونه نو یو فوج شعبی دی فوج دا حفظه ده دا یو غټه شعبه ده دی حکومت او دا په حکومت کی داسی مثال لري لکه لاسونه چې سړی پاره کوم مثال لري او دی لاسو په وجه سره سړی اسلحه پورته کولای شي او د خپل بدن چې کولای شي حفاظت کولای شي که د بدن ته یو مضر شی را درومي نو دی په لاسو ذریعه سره چې کولای شي دفع کولای شي نو که د یو حکومت فوج نظام کمزوری وی دا داسی دا لکه سړی لاسونه چی وی مفلوج وی لاسونه مفلوج وی نو کده تاسو نقصان رادرومی دی غریب دفع کولای نشی نو دا داسی مثال لري او بل په حکومت کی هغه مدبرین دی مدینی وی هغه سیاسی کسان هغه منتظمین هغه منتظمین هغه ډانچا چی مقصد دا دی چی انتظامی امور چلی وزارت داخله غوندی واخله چی هغه انتظامی ډانچه دی حکومت چلی هغه مدبرین وی او دی مثال داسی ده لکه قوه طبعیه په انسان کی چه کوم طبعی قوتونه پراته وی د دی مثال داسی ده نو دا درجه دا خلق دی اغا اولنیو خلقو نه چه دی چیگی درجه خلق دی ولی قوه طبعیه آدی لاسونو نه چی چیگی درجه خلق دی چیگی درجه قوتونه نو دا فوج لطولو نه کت مرتبه شایده او مقصد دا دی چی دا انتظامی ډانچه چی کوم چلی دا وزرا او دا شئینا دا مقصد دا دی چی له فوج نه چی پورته درجه خلقی د سیاسی او بل دریم نمبر کی اغا مشاورتی کابینه دی اغا بادشاہ خاص کابینه چی گنل سی مشیران او خپل چی اغا خاص کابینه بل د بادشاه خاص کابینه چی کومه ګڼله شی، مشاورین، مشیران، بل هغه دی دا په مرتبه د عقل دی او حواسو دی انسان پاره لکه انسان پاره د عقل او د حواسو چی کومه مرتبه یی د مشیران بلکل دغسی وی نو دا اول درجه وال خلق دی ځکه د فساد د حکومت چی ټول عمر کله رادرونی د چا له وجی نه مشیرانو دی وجی نه چی هغه مشیران ورته غلطی فیصلی ورکی او هغه یې مقصد مشیران په اندر کې صحیح خیر خواه نه یی د سړي نو بس بیا به د داسې کار وکړي که نه چې کندې ته به دې څه کړي وروغورځوي نو اول نمبر په حکومت کې اعلی حیثیت هغه خاص کابینې ته حاصل